سمندر داسې یې شي که نه او بل سمندر راوې ته راوړې بلکې به دا بل آیات شردي مي چې هغو سمندري نه نه راوې سره ملاو کړي من بعده سبعة ابحرین که نه دا ور سره ملاو کړي داسې یې شي ولو انما فی الارض من شجرت اقلام دا ونه چې دا سمره دی په مخدم ځکه دا ټول کلمې نشي وته که نه و ده خدای کلمه و ده خدای خبره دا نه ختمیری ده خدای صفات کنه شا دینا دا مریمه شولا چه ده خدای پاک کلام چه دا دا حدیث و مخلوق نه دا لکه چه مخلوق ده پر خو انتحاوی خمخا و ده ده پر خو انتحا نشتا جه کم ده کنه دا خو به انتحا خبره ده کنه پیده کنه به انتحا خبره شو کنه نیر کلام ده خدای پاک چه دا دا غیر مخلوق تا قدیم ده کنه شا بیا په دې آیات کې چې کیم ده کنه والشمس والقمر والنجوم مسخرات ان تکرو غلا ده کنه لرو غلا دا مسخرات ان چې کیم ده کنه دا د سخرانه ده کنه سخرت لري دا چې زللا په بیره کنه کنه ذلیل وګرځیدل کنه منقاد وګرځیدل تابع وګرځیدل والشمس والقمر والنجوم مسخرات بامره دا بالکل تبع دی منقاد دی امر د خدای پاک ته کنه ذلیل دی په امر د خدای پاک سره وابي قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن ابي الزناد عن الاعرج عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال تكفل تكفل الله لمن جاهد في سبيله برنا ترشوا زموار د خدای پاک هغه چاته چې سګ جهاد کو د خدای په لیا شلا یخرجه من بیته الا الجهاد فی سبیله و تصدیق کلماته خدای پاک دی ته زموار د ان یدخله الجنه چې ور داخلوی د لاره جنت ته او يرده الى مسكنه يور پس کوي دلاره په طرف د کېره خپل بمان عالم من اجر او غنیمت سره دغه چې مندو د ثوابنا یا د غنیمت نه کنه یعنی دا حدیث خلی په دې پر وروړو کنه چې لا یخرجه من بیته الا الجهاد فی سبیله وتصدیق کلماته دا کلماته ته کی پر دا حدیث وروړل باب فی المشیت والاراده مشیت و اراده دا د خدای پاک صفاتین دي کنه مشیت و اراده خدای پاک چې کیم نه کنه اراده یا کو خدای پاک مشیت او خوشولا کو چې کیم نه کنه سم وقول الله ابو طالب پر رسول برک ډیره خوري وکړه کنه پر وکړه خو ایمان یې نه وروړلو کنه بیا الله پاک د آیات نظر کې چې انک لا تهدی من احببت ولكن الله يهدي من يشاء يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر دا پر اراده پر وروړ د آیات کنه د اراده پر وروړ وبه قال حدثنا مسعود قال حدثنا عبد الوارث عن عبد العزيز عن انس رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا دعوتم الله فاعزموا في الدعاء اس وقت چې تاسو چې کیم د خدای نه سول دا وګونه کیا بیا فاعزموا في الدعاء رغ چې کیم دا کنه تاسو کلا کولا کې په غشتل شي په غشتل شي په دا وګونه شي رغ کلا کولا کې په کلا کاغه نه غړي خدای ته وجرن دې دا جوړو کوي وي دنا غوره خدا پاک ساتو واس خرسي ولا یقولن احدکم من لا ویدا یقاذت سداس ان شئت فآتنی خدا کا خواس دی خو بیا روئے کا دا غلط دا خبره ما کا کنا سا نو بیره ویل خو احساس چې خدای نیو خاصه خو نه درکې خدای چې موږ براوای شي ویل ته دا سې چې کا تو خاصه یو خورای کا کنه یو خاصه ما یو کا کنه نه خاصه چې یو خاصه خو نه درکې کنه وبه قال حدثنا نعم دا بده ان شئت پر رولو چه ان شئت فآتنی دا مشیت صدا کانا پا ده پر ده حدیث روڑا ده وبه قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زريحه وحدثنا اسماعيل قال حدثني اخي عبد الحميد بن سليمان بن محمد بن ابي عتيق عن ابن شهاب بن علي بن حسين ان حسين بن علي رضي الله تعالى عنه اخبره ان علي بن ابي طالب رضي الله تعالى عنه اخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم تركه وفاطمه رسول مبارک شپې ورغلو هو حضرت علی صاحب ته او فاطمه بی بی ته چې هغه بچی د رسول مبارک ته شپې ورغلو مخ بار بار تر شو فقال لهم الا تصلون قال علی حضرت علی صاحب ویلي فقلت مولوی چې یا رسول الله انما انفسنا بيد الله فاذا شاء ان يبعثنا رسول الله چې خدای په خوښه کو چې غوړې دې مشته بعثنا خو چې په میر لاره وکان الانسان اکثر شیء جدل دا انسان اکثر د هر شي نه په اعتبار د جګړې سره کنه ځان دا جواب یې متر وګړو چې همیشه نه چګری خو خدای یې نه یو خاصه خدای چې خاصه خو چې کړی وای همیش کنه دا یې درکه جګړه چې کې سری سره کنه اچھا جی وابي قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال بن علي عن عطاء بن يسار عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمن كمثل خامت الزرع مقصد تر شو دا حدیث کنا مثال د مؤمن په شان دی غی کچا فصل لا یفیو ورقه چې بالکل چې کیم نه کنا غره دی او مته دی چې کیم نه کنا او پونی دی دی من حیث اتت هری هری کیم طرف نه چروشی دی ته بوت کنا بوت چې کیم طرف نه پروشی بل طرف د پونی غره شي کنه شي غره تک تک تکفئها ومثل الكافر هو الكافر چې دا کمثل ال کمثل الارض ته پشان دی ول دی بڑ دا بڑ په نه کنه او غټه ونه سیا پیپل نه غټه ونه وی بڑ کنه دا دا به بڑ ونه دا سما اچ به چونه موت دل تنسیخه وی لوړه حتا یکسمه الله اذا شاء دا په شاء پر دروړه دا حدیث حتی که چې مو ته پیدا غي بل ونه لره خدای پاک سو دې جو ته خوښ کو په ټاکي چې کیم نه ول وړوي کنه دا چې چې کیم نه کنه منافق شي وی کنه او نه بیماری نه باندې دې مه وکړه چې کله خدای پاک کې متویرا کنه وړوي په ټاکي هټ پیل شي کنه بیماری نشي باندې رو کنه وفي قال حدثنا على حكم النافع قال أخبرنا شعيب بن زهري قال أخبرني سالم بن عبد الله أن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو قائم على المنبر اچھا جی او بیا اهل التورات او التورات فعملوا بها دی عمل وکړو پیغه باندې حتی ان تصف النهار حتی کې چې نیمه شول ورې زوال له اخر سه دی لکه عمل وکړو د امر ډیر امین دا کنه ثم عجزو دن او سه دی عجز شول فاوتو قراتن قراتن ورکل شو دی ته یو قرات اجر بیا ورکل شو الله انجیل د انجیل فعملوا بها دی عمل وکړو پیغه باندې حتی صلاه العصر مشبشین نه تر مزیګار بل منظراسه دا ډیر عملو کړو سم عاجزو فوت قراتن قراتن ثم اوتیتم القران بدر کړو تو سګرن شریف عامل تم به بیا عملو کړو سه بده بنده سیورا مقدار زمرا حتی غروب الشمس مزیګار نه تر دې بدر د غربت سرګرس فاعطيكم قيرتين قيرتين دوست دوا دوا قيرت اجر دیر کړو شو دوست عمل میں کام کړه دا خو محمد صلی الله علیه وسلم برکات سره اجر میں زیات تکانه شام نو بیا دې ځکه یو مخشه امت عمرین ډېر یا عملیا ډېرو اې دې امت عمر کم ده عملیا کم کو غنا خو بیا اجر دیتا ډېر ملوي دي شا قال اهل التورات اهل التورات ویل چې ربنا ودی ملو هؤلاء داغا مسلمون چې دی د محمد صلی الله امتیون اقل عملا دا کام دی په اعتبار د عمل سره په مين او اکثر اجرن او اکثر دی په اعتبار د ثواب سره په مين نه دا ویلې قال رسول برک سے کیم دا کنا نا اللہ پاک دا فرمیل کنا اللہ پاک دا فرمیل دی ہو دے پیغمبر پا واسطہ سر دے خدای نا دا پشتنا اکرلا بیا خدای پاک دا فرمیلا یا حل ظلمتکم من اجرکم من شیئنا آیا کم کرده موی تو سنا دی سوب دی تو سنا تشایا موی تو سنا سوبی و مظلوم در سر کرده مدنا کم کرده قال دی چې لا نه نه خدا په ظلم خو نه در سره کړه کنه اچھا جی بیا چې ظلم نه وی کړه قال الله پاک دا فرمایي چې فذلک فضلی دا د مو فضل الله او تی او تیه من اشاء ورګوي چې دا چې مو خوښوي دا په اشاء پر دا حدیث درو وړل کنه او تیه من اشاء وبه قال حدثنا عبد الله بن محمد المسند قال حدثنا هشام قال اخبرنا معمر عن زهري عن ابي عن ابي ادريس بن بات بن ثابت رضي الله تعالى عنه قال وبعد ابن ثابت ولي کہ بابات رسول الله صلى الله عليه وسلم في راحت في جماعت سے قال رسول ملک فرمیل ابایوکم زبیات خلیتو سنا علا بدے شرزن اللہ تشرکو باللہ شین ولا تسرکو ولا تقتل اولادکم ولا تعصب ببہتان تفترونه بین عدیکم ارجلکم وارجلکم ولا تعصونی فی معروفن فمن وفا منکم چاچی وفا وکړه په توسه چې په دغه باندې فاجر علی الله ومن اصاب من ذلک شین سکین سره چې ورورته دې دینه تشیتا غلا وکړه زنا وکړه تهمت یې ولا ګور بل سه وکړه کنا او خدا به فی دنیا بدایونی ورشه په دې سره بدن یو شه معنی حد ورکړ شو فهو له کفاره دون و طهورن بکوین ته دې پر دې ګناه ومن صدره الله حکیم سره جی پرده وچه ولا بدمن خدای پاک معنی جواب نشو خلقتا حد نشو ورکل کنا فذالک الی الله دیغه اما ملاور مفوض د خدای پاک ته ان شاء عذبه و ان شاء غفر له په دې شاء پر له وبه قال حدثنا مال بن اسد قال حدثنا وهيب بن ايوب بن محمد بن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان نبي الله صلى الله عليه وسلم ان نبي الله سليمان على نبينا عليه الصلاه والسلام انا بی ده حرائبن که سلیمان علیہ السلام کان له ستون عبرتن ویل د شپته شزه شپته وی وی خدا تصریح بل عادت کې وشي کنه دا نه دی د مسوانو کو کنه نه دی د عادت اکثر نه کو کنه دا نه دی بدینا زیوت نه وی خدا شپته یا وی هو کنه شا بدینا زیوت بدینا له د شاو یارو ولې دی بدینا شات یلا سل رو ولې دی کنه شا فقال بیا سلیمان علیہ السلام ویل چلا لا اتوفن اللیل تعالی نسای خامخاوی دو چکارو این دشپی پټول شزونه خپل بنده من جماوی پر سره بیا فل تحملن بیا دی چې کین فل تحملن کل امرات بیا حمل کړي هر یو شدا ول تلذن فارسن او جروی چې کین یو شخص وار یو سویر وی جروی کنه چې هغه مثلا کای وزیر وی بیا ستر شي بیا ژنه شي یا مجاهد شي شخص وار شي اچھا جی یقاتل فی سبیل الله چې جنگ کو د خدای په لار شه پتا فعل ان صحیح بیا د چکارو لګو بیبیو نه خپل باندې فما ولدت منهن جل اول نو کل دینا الا امرت منگر یو شه ولدت شق غلام وی جل اول نیم بچای اعلان انګرا بچای جل اول قال نبی الله صلی الله علیه وسلم ویلی رسول مبارک لو کان سلیمان استثنا کا چروا سلیمان علیہ السلام چې ان شاء الله ویلی وکنا لحملت كل امرات منهن فولدت فارسا يقاتل في سبيل الله وان شاء الله نو ول کنه زکه داینه چې کیندو دا چار یې نشو دیرا ان شاء الله دا په دې تر دا حدیث رو وابي قال حدثني محمد قال اخبرنا عبد الوهاب بن عبد المجيد الثقفي قال حدثنا خالد بن الحذاء عن اكرمه عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل على عربي يعوده چې عيادت یې کړې د عربي قال نبی صلی اللہ علیہ وسلم برکتا وی چه اسکه تو یای خو فنعم ازنا خدا استا وی بیا پده وقشه چه تو یای خو دو بیا دا غاز کانا شا شا دو بیا استا بیا نداره دو یای چه گبره تا برسی باز بیا حقیق خدا غاز تا یو گبر تا برسی وابي قال حدثنا ابن السلام قال اخبرنا شيمان حسين عن عبد الله بن ابي قتاده عن ابي رضي الله تعالى عنه حين نام وان الصلاه سوات كدي وده پتشل ده خيبنا ده المنزله خو بیا ولې وي سړي کنه چې ګایي ورمسته بیا پروخه ده لګا نه ولې چې کوم نه ورتل بیا په دغه دې شي چې کوم نه کنه قال النبي صلى الله عليه وسلم رسول الله رسول صحابه کرام ته جن الله قبض ارواحكم حين شاء خدای پاک نه ولي وي روحنا ته سمره پیره چې خواشه واوي تا کنه حين شاء په کوم وخت چې خواشه واني ولې تا خدای دې نه ولي وي نه تر لاسه خو بیا ولې پته کړی وي کنه فقال المسلم مسلمان وتاول چه والذی مدى قسم بی پیغ ذات بند استفا محمدا صلی اللہ علیہ وسلم علی العالمین چه ترجیحی ورکڑی دو محمد صلی اللہ علیہ وسلم دو پتول عالم بند دا کسا وکلا فی قسمین پیغ قسم شی یقسم بیهی چا قسم یور پر پیغ سبب نه کنا چه مولا پیغ خدای قسم می چه دا چار داس نو داخت کنا سیو قسم یکرلو فقال اليهودي يهودي ته چې والذي استف موسى على العالمين مدا قسم دیغه الله مونږ وی چې دا کنه ورا کړه دا او ترجیح ورکړه د موسی عليه السلام د پټول عالم مونږ یا پټول عالم د ټول عالم وو چې اوسه دا خدای مله چې محمد صلی الله عليه وسلم مونږ ته ترجیح ورکړی دو فربار مسلم یدا مسلمان وته چکړو لوس اند ذالک په دی واسو فلا تمر يهودي تراکي ورکړه يهودي ته سپړې ورکړه يهودي ته کنه خیر یهودی په مخ ورا و رسول مرګ د بشړو فضا بل یهودی لولو یهودی الی رسول الله صلی الله علیه وسلم فاخبر خبر ورکو رسول مرګ بالذی پیغه کساب نه کار من امره و امر المسلم چا دو د مسلمان کی ما کساوا په خبر ورکو فقال رسول الله صلی الله علیه وسلم رسول مرګ ویل د مسلمان ته لا تخیرونی علی موسی بهتر ما ګرځوي ترجیح مر کوي مدد موسی علیہ السلام باندې موسی علیہ السلام داس مې سره هونه دا سره او ډیر اوچت سړی ده کنه ځکه چې فاین الناس یفاقونا خلق به هوش وي د قیامت په ورځ باندې زوال هوش نو ټول خلق به هوش وي فاکون اول من یفیق بیا وزا ولای هغه ته به دورې یا واه واه زه به دور شو و چې زه به دور شو وطن کسو هغه یو سره سلام ویل چې د هر شانی ولې دو کنه شام مو ته دا په نوره کې دا به هوش شو کومه مقصد یې شو دا او کنه دا پیغه چا شدا یا خدای پاک تعالی را مستثنا کړی دی کنه فسائق من فی السماوات و من فی الارض الا من شاء الله مگر هغه څه چې د خدای فاشه دی کنه چې دا نه به خوشکی دا به الا من شاء الله چې کدای چې د موسی علیه السلام وی کنه دا له دې ته هغه شي و یا کومه مقام یې درشوره یا به الا من شاء الله چې دا یا دا کنه شه او ویل یا دا مرا او چات سره د موسی علیه السلام کنه تو سې چې کیم دا کنه او کان ممن استثنى الله کدا دای دی اغه چانه چې هغه یستلی دی خدای پاک الا من شاء الله شه وابي قال حدثنا اسحاق بن ابي ابي سقال اخبرنا يزيد بن هارون قال اخبرنا شعبة عن قتادة عن انس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة ياتيها الدجال روي شيدة الدجال خبرنا وتايرش د هر یو نبی د پر یو قبیله کړی شوی دا و د خدای ور کړی دا خو مو نه را نبی نه غوښتي دی په دې د یو باندې مو پټه یې شته دا کنه د خپل امت ته سفرشته پر فاورید ان شاء الله فدې ان شاء الله پر فاورید یمو دا اراده دو ان احسب دعوتی چې ز پټه شر دا غدا وا خپل شفاعت له امت یوم القیامت دې پر د سفرشته امت خپل قیامت پر ورځ باندې بیا جوړ شولا دی هغه زنوب نه غرب نه جوړ شو زنوب وړي کې بو کې ته غرب ستره بو کې ته وې چې ستره کړو ته یې کنه اوله کړو ته نه ستره کړو ته جوړ شولا کنه فلم ارى عبقريا من الناس نظر دلم یو تجربه کار ته حال کنه کنه یو تجربه کار ته حال کنه یو ماهر ته حال کنه من نظر دل یسری فریه چه کړی یې وی چار د حضرت عمر صاحب غونډه کنه حضرت عمر صاحب چې کیما چار وکړه په خپل دور خلافت ډیر ماهرین والا اسنه دی لري چې داس چار یې کړی یې او اسلامي شپه لا وکړو کنه شار ویره کنه او مسلمان او د اسلام شو وقار یې جوړ کړو او شی حساب کې دې کینه کنه جوړ کړو او خالق شپه امن باندې او بالکل ډور نو بشه کنه سملولی ته ایوی کنه شا بیا دی مثلا سملی سرویشی پچه وکو متیان دی وکو بیا دی فارغ تا وچه ای خوار کری ایغه دی تا حسن ویشی یا پیغه دی چه دا ایشم سپا آرام سی کنه شا دکا دی خوی باوچ پیغه دی چه آرام وکو بیا خوارا تا وچه ای سپا آرام سی کنه شا او یا دا مانا چه دو بدور خلافت چه مسلمان سپا آرام شوی بلکل کنه سپا آرام شوی مسلمان حتی ضربنا صحاب له حتی که چه جوړ کړی وی خال کې چاپ چپیرا دی د لکه چینه چاپ چپیرا وی جوړول کنه دا سیده د خلافت چاپ چپیرا خال کې جوړ کړی دی عطنن ازینا د آرام د فروغ د شوق سمنا آرام زندگی تر ولا خلق دا دغه ماشاءالله په د حدیث رو وابي قال حدثنا محمد بن الله قال حدثنا ابو سامان بريد نبي برده عن ابي موسى رضي الله تعالى عنه وانم قال نه ولا ټول نه خپل مرضی وا چې سیم را ور کول خو ور کول یې کنه خو مسلمان ته ور چې تاسو دې سفرشته ته اوکې یا کنه دا سفرشتي چې اوکې یا بیا تاسو په دې باندې ثواب شي به سفرش باندې کنه ايش فعل فل توجر تاسو اجر ملاو شي ويقض الله على لسان رسوله ولنا خور جو ته خدای په پزما د رسول خپل باندې به ما شاسو چې خدای خوشوي کنه دا نه بده شاع پرې دا حدیث وروړه وابي قال حدثنا يحيى قال حدثنا عبد الرزاق عن معمر عن امام سمع ابا هريره رضي الله تعالى عنه وعن من النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يقول احدكم اللهم اغفر لي ان شئت دا غران دا خبره ما کا ورحمني ان شئت ورزقني ان شئت دا غران دا خبره دو کنه دا اسما کا وليعظم مسالته تو کلاک تا کو دا سوالا خپل کنه انه يفعل ما يشاء فخدای کو سه چې خواشه اله مکره له نشتا مجبروین کا دلارا کانا دا بده مشیت تر و بی قال حدثنا عبدالله بن محمد قال حدثنا ابو حفص ابو حفص ابن عمر قال حدثنا الهزائی قال حدثنی ابن شعب عن عبید الله بن عبدالله بن عزبت ابن مسعود عن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ وعنهم انه تمارا ہوا والحر ابن قیس ابن حسن الفزاری جگاڑا سر اکلا ہوا عبداللہ ابن عباس صاحب و حر ابن قیس ابن حسن فزاری صاحب چه سرارر شول فمر بهما عبی ابن کعب الانصاری رضی اللہ تعالی عنہ تیر شو دی یو سره بند عبی ابن کعب الانصاری سے فدعاه بیرب رضی اللہ ابن عباس سے فقالا ویتاویل ابن عباس سے چینی تمارائی تو انا و صاحبی حالا سرارت که زاو و ملگرا ده مداغا فی صاحب موسیٰ پا ملگری ده موسیٰ علیہ السلام شا اللہ دی آغا موسیٰ علیہ السلام سآلت سبیلا اللہ دی آغا کنا صاحب ده موسیٰ علیہ السلام سال السبيل الى لقيه لقيه چا غشت یو موسی علیہ السلام لیار سول کرو موسی علیہ السلام دے غلیارے په طرف د ملاقات ته لګانا خدای نه دا خدای په کدا سره چې راځي هو مو په یار باندې ورسې چې د دې سره ملاقات وکړه کنه یعنی آغا صاحب د موسی علیہ السلام سو چه ده سوال کرو ده الیاره پا طرف ده ملاقات ته ده جکیم ده کنا پیش میل ده سر رکی است پای سلام تاو کا او به نکار خیر کرو بلا هل سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانه تو چاوی دل کری ده رسول برک نه چه ده ذکر کروی شان ده ده صاحب ده موسا ده ده موسا صاحب کو ده چه ده شانی ذکر کروی صدر وزلی دی کنا قال ابو ابن کعب تو شنام اے انی سمعت رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم یذکر شانه یقول بین موسی فی ملای من بنی اسرائیل په دیر منسو یو ورځ ورځ نه موسی علیه السلام نو څه په یو جماعت ته بنی اسرائیل شو اذ جاء رجل چرول موسی علیه السلام دی اسرائیل فقال دی سریو ته ویل هل تعلم احدا عالم منك تو ته مریم دا سیک په دنیو شي چې هغه زیوت عالم په تونه موسی علیه السلام ته ویل یو سریو ته وی چې دا سیک ته مریم دا چې په تونه زیوت عالم وی قال موسی علیه السلام قال موسی موسی علیه السلام ته چې لا نه نه کومه زیوت عالم نشته دا ټکه ہے نه مناسب وکړلو کنه فاوحی الی موسی بیا وحی وکړه شو د کیم نه کنه بیا وحی وکړه وکړه شو یا وحی وکړه الله پاک موسی علی السلام ته بلا ویلن اسلفتو نزیوت علی نو عبدنا دی ملیو بنده دا حضر ویتا ویل شی گنا آتو نزیوت علی دا ایس موسی علی السلام در شاو پیدو شو جدا خیده علم که زیوت بی جموز ذکرہ وانا چی برا غلا وانا فسالا موسی السبیل الى لقیه بیا اصول کل مصالح سلام د خداینا یا غلیاره په طرف د ملاقات ته چې دا مثلا ملاقات ته پر متلیار وشه فجعل الله له الحوت آیه یو ګرځه ولا الله پاک د کب نقشه کنه چې دا کب در سره ورا دا چې کیم دی ژوندای شي او ټوب در یو بته د نه روکو کنه په دې وطن شدا بیا حضرت علی السلام وقیل له هو ول شو ذات جزا فقط الهدى هدا سواخت چه ورکت دا غا کفر جا بیار وفات شا فینکا ستلقاهو تا کنا زردو چه ملاو شه ده سری سرا پا ده زی بنده چه ده کم زی کبا کنا دینا ورک شو فکانا موسا و موسا علیہ السلام یتبع اثر الحوت فی البحر چه ده چه کم ده کنا قتل آغا اثر ده کب پا دریو بشه با دریو بشه چه کم ده کنا ده کب اثر آغا چه کم ده کنا ده کنا قتلو چه ودا را کیم دی دای جوان دی دی و کیم دی مثلا در یو بدا چه کیم دا کنا ٹوپر نا ورکو کنا دا پده بسی ورکو سیو کنا شا فکان موسا و موسا علیہ السلام یتبع اثر الحوت چه دا ورکو سیو پیغا اثر ده کب پسی کنا پا در یو بشه چه ودا را کیم دی در یو بدا ٹوپر نا ورکو کیم دی دای جوان دی دی کنا فقال فتا موسا یدا سر تلل تلل تلل موسا علیہ السلام سر یو او دغه یشوع علیه السلام په خیال شو دا و چې د موسی علیه السلام چې چک شي بیا به بیا خو به نه بیا شو کیسه کنه شه سره روان دي په دې ځای تیر شول سره روان دي کنه درې مې درې مې درې مې موسی علیه السلام شو سره شو یو سره شو بیا دنه ورسې د خادم ته ویل چې آتنا غدا انا سبو مړی خلش کې روح را سره چې د امر خو سو سکی کنه لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا میشته هو ورسېدل دې سفر دې مې نستری سخت موجه ده روشان وی کنه شام دائره دا کسا کسا یا فقال فتا موسا وی تاویل اغی خدم ده موسا علیہ السلام فتن زون تاویل چه خدا خلق دی خدمتی نکو پا زونو نکو بڑگونه بدا فرق نکو اچھا وی تاویل اغی زون چه من خدم ده موسا علیہ السلام موسا علیہ السلام تاویل چارعی تا اذ اوینا الى الصخرت کنا ارعی تا اذ اوینا الى الصخرت ایا تو تا ملیم دا ملیمه دو اواکیا دا هغه شی ده چې وی میش کې طلب یلو میش کنه فرتد علی آثارهما قصصا ارو پاسو به یو سره پیغمبر د خپل باندې په سټ کنه فوجدا حضر یا من دره به یو سره حضر علی السلام حضر یا ول دي چې زواب سکینو یا د حق سراوی او حضر یا ول دي چې په خیبه د فتاوی په دواد باندې کسراوی کنه حضر فکان من شانهما بیدا د شان د دی دوی سره نه ما قص الله هغه چې کیم مثلا نه خدای پاک چې کیم د دې بیان کړه ده کنه او په دې کې څه بیا ان شاء الله چې خدای دې نه بشره او خدایات چې اخره پر بیان کې کنه اخره پر چې بیان یا پیش ان شاء الله ټکای ستجدنی ان شاء الله صابر کنه ستجدنی ان شاء الله صابر بیا بساره سره ستجد لی سا انشاءالله صابر دا سه انشاءالله ټکا په شروع غلا ده کنه بده آیات اچھا جی وابي قال حدثنا ابو اليمن قال اخبرنا شعيب بن زوري حا وقال احمد بن صالح قال حدثنا ابن وهب قال اخبرني يونس بن شهاب عن ابي سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال رسول برك كنا كان ولي بحجه الوداع مقابل لك انا یرید المحسب مراد کوي په دغه حی په باندې کنه سره محسب دی محسب بطحا ابطح او دا رنګ حی په باندې کنه دا ډول شي کنه دا غلی چې د کیم دا کنه د یک سمینه سره کړی وي چې مسلمان سره د مشتل به کاټ وي خسو دوی ونه سره کې نه کهینه ونه سره کې کنه او چې کیم دا اقتصادي پابندۍ بلا غول کنه رسول برکات یې اړول د شکرې په طریقه سره چې ګوره خدا ته یو داسې وخت چې دا دې مشته مرکه او دا دې مشته اتفاقی نه شوله او نن داسې وخت چې نن دا دې موجه کې نه کنه اړولې دا یې دا وایي چې ان شاء الله ته کرو او وی قال حدثنا عبد الله بن محمد قال حدثنا ابن عيينة عن عمرو عن ابي العباس عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه قال حاصر النبي صلى الله عليه وسلم اهل الطائف محاصره کړل سور مبارک اهل طائف فلم یفتحها فتح نه کړل د طائف لره کنه محاصره کړی سر کړی وی خو ورنر ده کدای نه شول مسلمان کنه فتح کوای نه شو فقال رسول مبارک هنو چې ان قافلون ان شاء الله بیر را واپس کړی کی خدای خوشی بس دا محاصره لنګوی نه را کنه بس درې می واپس کیږي کنه اس دا دې کوم دا کنه تکلیف جوړی شي اس خدای نه د خوشا کنه فقال مسلمان مسلمان وتاول نقبلو و بس کیدی وی میرو الان تو تا حضر پاک خانه دو شوی میشتا منی داسه و بس کیدی وطن تا ها دهلس کی غره لای وکره کنا قال رسول برکوه چه آن چه نداری فغدو علی القتال سبو وقتی بیا روزی پده جنگ بنده کنا فغدو بیا ولور په جنگ باندې سبو بیا په طیب باندې حمله وکړه فصابهم جراحات یو رسول المسلمانین ته زخمینا فبیا فقال النبي صلى الله عليه وسلم رسول برك بياوي كنا قافلون غدا ان شاء الله بيا چا سنو ويلا لیکن چا دوز گره سنو ویل چه لا بحث واپس کری دی فرخ من دو کری بانی واپس کری سی خوش بولی دل کنا فکأن ذالک اعجبهما گویا که دا واپسی سو ایده خوان ور کردیتا سکا سنو ویل کنا فتبسم رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم دار دا انشاءاللہ پر رو باب قوله تعالی ولا تنفع ولا تنفع شفاعت عنده فیلانو په سفرش پر ذکی د خدای الا لمن اذن له من غرد اغه چا د پورا چې خدای اجازه ورکړوي دته د سفرش ته کړل کنه چې خدای پاک د چا په حق شه د سفرش ته کړل اجازه کړوي پیغمبر ته ویلي ملائکه ته ویلي تر سړي ته ویلي چې دې خپل وي په حق بیا ایز دتا سپرش پیدا ورکوی کنا او کچره ایز دتا سپینوی ورکره کنا دا غا سپرش تکرار شی و دا غا سپیدا نکو سپرش کنا نو بیا دی قل لله الشفاعت جمعیه کنا او ایز دتا دا خدای طرفنا ملاوی دی سپرش کنا چه سپرش تکا یا ماتا و چه که یا دی سری پا حق شو که یا دی پا حق شو که دا خدای طرفنا دا ایز دتا ملاوی شی ولا تنفع شفاعت عنده فائدہ نو کو سفرش پر ذکر خدای پاک الا لمن منگر دے اگر چا حق سے اذن له چا اجازت کرا یو خدای پاک کے دا حق سے دے سفرش تکڑل حتا اذا فزع عن قلوبهم کرا دا خدای طرف نه چې کیم نه کنه امر ور دی وی کنه شا او خدای پاک طرف نه چې کیم نه کنه بیا دې دغه امر سره دا سوی چې کیم نه کنه چې دا اسمت اسمت نه ټول حرکت پدې شي او بالکل داسې اواز نه می کنه لکه په کوټ کونی باندې زنجیر نه وي زنجیر پر ګراوې کنه دا سوی دا زنجیر کنه خای کنه شاید پر ګراوې داسې بس مړ شي یو اواز وي کنه لکه کني اواز دیغه دی وجنه دا خدای خبره ټول نه کو صحیح کنه ملایکه به خوش شي کنه ګبراو شي کنه صاحب دې باندې ګبرهټ شي چې کله ګبرهټ ځنه ختم شي دنه ورسته بیا ځنه ملایکه ځنه نه راتوي سو ویل راځي رب سو ویلا یا وی حق خبره وکړه حق خبره دا پته مې کوله چې حق کتاب وکړه حتی اذا فزع عن قلوبهم سوات چه لرکل شی گبرهر دی زیده دی نقالو بیدی چه ماذا قال ربکم سوال رب دی دوسه قالو آتنا نیرا بتایی چه حق یو ویلا وهو العلی الكبیر ولم یقل ماذا خلق ربکم کسی راست نو ویلا چه ماذا خلق ربکم بلکه راست چه ماذا قال ربکم دیره دا بری بشولا چه دا قول و دا کلام دی رب صدا کنه دا مخلوق ندا کنه شا ویره کنه زکا دا سیره چه ما دا خلقا ربکم تشار پیدو کل رب دی تو سے کنه پخلو بنده کنه یا پشبا بنده دا سنوی ای بلکه ما دا خلق ربکم دا سیو ویره وقال الله پاک فرمایي چې من ذل الذي يشفع عنده الا باذنه وقال مسروق عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه اذا تكلم الله بالوحي سوال دی چه تکلم کو الله پاک په وحی سره کنا بیا سمع اهل السماوات شیئنا وروی اهل اسمانه څه شای بیا یې دی وجنه دی غبراو شي پیدا فوزع عن قلوبهم سواد جلره کسی گبرحل دی زید دینا و سکنه صوت و کرشی اغا وز دی وحی عرفو دی تا پتا ولگ دی جانه والحق دا اغا وز دی دا حق وزو کنا دی حق وزو ورادو و وزیر سر ویلکم ماذا قال ربکم قالو بیا زران ربتو چه الحق ويذكر عن جابر عن عبد الله بن انيس رضي الله تعالى عنه قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول يحشر يحشر الله العباده جمع کوي به خدای پاک چې کیندا کنه بنګونه جمع کو خدای پاک بنګون فینادیهم بیا چې کیندا کنه اوز ور کو خدای پاک دی ته دنه دنه دا دا اوز دا کلام به خدای پاک ته کنه چې دی به صوت یسمعه من بعدا چه وروی وی دا اوزل را آغا سک چه وروی وی دا سوری کما یسمعه من قربا لکه آنش دی چه سرنگی وروی و خداوی چه انا الملک زبت شا انا دیان زی جزاویر کوین کا دیان مانا جزاویر کوین کا کنا دا خدای پا کلام ثبت دا خدای پا دا کلام پر دار ہوئی کنا شا وابي قال حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا سفيان عن عمرو عن اكرمه عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قضى الله الامر في السماء سوحت چه کنا حکم رو لبی خدای پاک خدای پاک صلاح دیو کو خدای پاک دیو امر پاس منے سے ذرا بکل ملائکہ تو بے اجر حدہا والو کو ملائکہ بده وسر خپل باندې کنا وسر وای کنا او دې چې سید وجنا او دې انقیاب دی وجنا کنا خذعانا بقوله په حال کې دلې دی چې دې چې کیم ده کنه منقاد وی قول د خدای پاک ته او یا چې دې کین کې قول د خدای پاک ته یا خدان له کولی په پر دې چې دې کړل دې هغه خبره د خدای پاک ته کنه دا دې خی قول ورو کنه خبره کانه سلسله علی صفوان گویا کې دا غر غرول د زنجیر دی پیغس غټ سپین کونی بنده کنا صفوان اصفان سترا غټ کونه چی کنا په بنده لکه زنجیر و اس کنه ګراوی کراس کن کرای کو کنا قال علی ولدی علی ابن المدینی چی وقال غیره ولدی غیر د صفوان غیر د سفیان دا خو سفیان له واش د سفیان نه غیر نه خلق ولدی صفوان دا مخشه صفوان و افسکون و د سفیان له واش و د سفیان نه غیر نه دی اخبره اهل تا دا امر اللہ تعالی بی کنا پدیش اینا پیس کوی دا امر کنا شا فیدا خود دی آن قلوب انسوان دی چلر کسی گبرحر دی سرده دینا قالو دی چو ماذا قال ربکم قالو قالو للذی قالا قالو ویای دا ملائکه للذی قالا و برای دی امی کول سی جفای کم کول کرده الحق الحق کوئی دا ویای کنا وهو العلی الكبیر قال علي وحدثنا سفيان قال حدثنا عمرو عن عكرمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه بهذا تو تو یا نه راو دلا دا کنه دا راو دلا تو کنه اچھا جی قال دو چ نعم بے بالکل مارو دلا دا کنه نعم ما ولا دلا دا قلت لسفيان ان انسانا تفسير نا ان انسانا روى عن عمر عن عكرمة عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه يرفعه كان موسى سفيان تو ولا يسرائيل یو خو نقل کړه د عمرو ابن دینار نه عمرو ابن دینار نه نقل کړي د اکرمانه آی نقل کړي د بارا صاحب نه آ مرفوع ګرځوي رسول مبارک تا چې انه قرأ فزع انه قرأ فزع قال سفیان هكذا قرأ عمرنا دا غاز بالکل ویلا دا دی عمر ابن دینار خود دی آیت کم دا کنا ویلا دا کنا دا کرد دا غاز رو غلا دا کنا شا فلا ادري سمعه هكذا ام لا متفاتشتنا عمر بن دينار مشت داس خو ویلا دا چې فوز دی ها خو متفاتشت چې د دار بدلا نه دی عمر بن دينار اې دې چې کیم نه کنه اکرام صاحب نه وکوي نار بدلا نه دا خو مشت فوز دی قرات ویلا دا کنه شا قال سفيان وهي قراءتنا دا دې مش قرات د فوز دی کنه مې دې دا غاس وی کنه شا وابي قال حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا ليس عن قيل عن ابن شهاب قال اخبرني ابو سلمة عن عبد الرحمن ابو سلمة بن عبد الرحمن عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه انه كان يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذن الله لشيئنا غیر ندای شخصای پک ات شی دا ما اذن علی نبیان سمرا قدر چه غیر یې شدا او زده نبی دا نه نبی هغه خدای ته سمرا غیر نسی کنه مانا تیرو بس دا ویا کفیر وی کنا وابی قال حدثنا عبید بن اسماعیل قال حدثنا ابو اسامه عن هشام عن ابي عن عائشه رضی الله تعالی عنها قالت ما غرت على امرأه حضرت عائشہ ویلی دی چې مو غرات نه کړه په یواش ده بندا ما غرت على خدیجه ته سمره چې مو غرات کړه په خدیجه بی بی باندې مری ویش ته دا مر نه زاوړل دی غرات کومه زاوړل مراد لکه څنګه چې حضرت حدیجه ته زور کړی کنه ورقد امره ربو دا چې امر دی رب ورو کنه دا کلام دی رب دا او په تحقیق سره امر کړو رسول برک تراب دی دا ان یبشرها ببیت من الجنه چې سره ورته دی ته خیر سره دی نه ګور خدای پاک رسول برک ته ویلي چې حضرت حدیجه ته سره ورکا دې ته ډیر سره دی کنه دې باندې مو ډیر سره سره دی کنه شته هیڅ ذات دی باندې وکړه وتلقاه انت سمن اي تاخذه عنهم وخلت دغه قران شریف دغه ملائکه نه کنه ملائکه نه وخلت ومثله مثل درادا داغا دا فتلقى آدم من ربه کلمات وخست آدم علیہ السلام درادا خپلنا سے کلمه کنا سے خبره دره دا خدای په کلام دا ثابت شو او په کلمه او په حروف سره چې کیم دا کنا با او ثابت دا کنا وابي قال حدثنا اسحاق قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا عبد الرحمن هو ابن عبد الله بن دينار عن ابي عن ابي سالم عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال صلى الله عليه وسلم ان الله اذا احب عبدا ناب جبرائيل لين دا ندا خود خدای پر جبرائيل علیہ السلام تا خدای پر تو ہم تے محبت ہو کو دیو بندہ سرا کنا یا او ذرو کو جبرائیل سلام تا چان اللہ قد احب فلانا اللہ پاک محبت کرلا پن کی سرا فاحبہ تا محبت سرا وکا فيحبه جبرائيل عليه السلام بیا دې سره سره محبت شریف جبرائيل عليه السلام ثم ينادي جبرائيل بیا دې اول سي اول کو جبرائيل سره پاسمور كان الله قد احب فلانا فاحبوه تو سره محبت شریف دې سره فيحبه اهل السماء ويوزع له القبول وكشش شي مقرر شي دې پر قبول ول په اهل ذکر شي دې ذکر خلق څنګه مقبول شي دا سره کنا وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد دا دی جبرائیل علیہ السلام کنا اے رسول مبارک سره خبره شوه او بیا جبرائیل سلام ته خدا خبره خدای کړی و کنا شا اے خدای سره چې کیم دا کنا خبره شوه کنا باب قوله انزله بعلمه انزله بعلمه نظر کړه خدای په کې د قرآن شریف لاره په تو باندې بعلمه چې مطالبه ستدا د علم د خدای په سره خدای پاک دې ته د سور خبرو انسان دې دې پر اهلیه کنا نظر کړه د خدای پاک دربار صاحب پیغه علم خپل سره او ول ملائکه ته یشهدون ملائکه ته دې باندې گواہی کو کنه چې پر شی خدای نظر کړه دا او خدای په دې باندې علم او چې کیم نه کنه شا چې دا صحیح محل باندې نزل اول دي وقال مجاهد يتنزل الامر بينهن يا ارنا ذليل امر پر مان ذليل ملائکه بينهن سمنا بین السماء السابعه ده فرمان ده یغی اوم اسمون شو والارض السابعه ده فرمان ده اوم امزکه شو کی ده اوم امزکه ده پوس اوم اسمون ده ده اوم امزکه و ده اوم اسمون فرمان ده درمان ده شپیل اسمونی ناری ده شپیل زکاری ده فیزیاری کنا ایده تا خدای پا کمری لر لدی کنا لدی کنا وابي قال حدثنا مسدد قال حدثنا ابو الاحوص قال حدثنا ابو اسحاق الحمداني عن البراء بن عازب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يا فلان اذا اويت الى فراشك په حال کې درې ته چې ما اجور و اجر به کړه شوی کنه وابي قال حدثنا ابو طيبة بن سعيد قال حدثنا سفيان عن اسماعيل بن ابي خالد عن عبد الله بن ابي اوفى رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الاحزاب رسول برك غزوه حملك يوم الاحزاب سے جے کیم دادا او کہ اللهم منزل الكتاب کنا یعنی انزله بعلمه کنا اللهم منزل الكتاب سريع الحساب بیره سره چې کیم نه کنه د یسو وکړي کا احزم الاحزاب شکست ورکړي د چلی د کفیر ته وزل ذل هم وخزه وت دی لره زاد الحمیری قال حدثنا سفیان قال حدثنا ابن ابي خالد قال سمعت عبد الله قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم دا حمیری دا سند یې ذکر کړه وابي قال حدثنا مسعود بن حسين عن ابي بشر عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنه ولا تجهر بصلاتك ولا تخافت بها دا مقام کرنا شخدای بکتوی قال اولی دی عبدالله بن عباس صاحب چه انزلت النزل کل شد آیات و رسول اللہ سلام متوارن به مکه ته رسول برکو په دین ته چې کینده کنه په مقام قدمه شه کنه مقام قدمه شه زون په ټول دې کینده کنه فکان او رسول برکه دار خاصو ته او سواد وی چې د چپړه او د خپل په جواب ته کړه شیف تر ولو سمع المشركون بیا مشرکین او ورزلو فسب القرآن بیا بعد رسول قرآن شریف ته ومن ویل چې ته انزله چې چا نه ذکر دی د قرآن شریف لره ومن جاء به او چا چې تا کړه د قرآن شریف سره جبرائیل علیه السلام ته کنا فقال الله او بیا الله په دې او کوم چې ولا تجهر بالصلاتک دا مر جهر په دې غل منزاح په باندې سمره په قرات سره منزه باندې ما کا ان حتا يسمع المشركون چې مشرکون یې وری په بار راځي ولا تخاصم بها عن اصحابك فتولا ما کا په دې قرات سره قرآن شریف باندې دې بلګری اخلنا باب قول الله یریدون ان یبدلوا کلام الله دینه دا باندې بیلی چې خدای په کلام په حروف سره د دې تبدیلی دا په حروف سره دی کنه تبدیلی په حروف سره دی کنه دا کلام د خدای په دا په حروف سره ده انه لقول فصلنا فصل سمنا حقنا وما هو بالحصل یعنی قول یو تاولو کنه یو تاولو خدای کلام تا او قول خود څه وی کنه اخو حروف وی کنه شم وما هو بالهزل هزل سمنا وما هو باللعب اسه گپ شپ نه کنه شا وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا زوري عن سعيد بن سيب عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله يعني قول خدای په رغلو کنه رغلو کنه قول په چا سره په حروف سره قال الله دا حدیث قدسی دا الله پاک فرمای فرمیلی دی اوزینی ابن آدم تکلیف رکوی متا ابن آدم سرنگ یسوب دهر بعد رضویل خدای دهر تا زکا خدای بکی چه اصو مولی رجا چه نیولی ده مود وجرا نیولی ده مود دور ده وجرا وانا عجزی بیه وزی جزا ورکاو پا ده رجا سرا ملائکی ملائکی که رجا خبرا ورکاو یا دعو شهوته پریشه ده ده انسان شهوت اخفل و خروق اخفل و چوک اخفل نمود وجرا و سوم جنتن رجا چه ده دال ده ولی سوم فرحتانه ده رجا دور ده پر دوی خوشه دی کغنی یا خو مستغنی خو نه کنه صاحب بیره کنه تو دی برکت نه و بی قال حدثنا اسماعیل قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن ابي عبد الله الاثر عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يتنزل ربنا كل ليله الى السماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الاخر سواء دي جبودي ثلث اخير دي شپه فيقول يا الله تك فرمائي يعني بيا قول ده خدای پاک رو کنه الله پاک ویلی دی انفق لګول د ملک او انسان انفق علیک ذو لګول کو په تو باندې ها د دې له ځای کول لو وی قال حدثنا زهير بن حرب قال حدثنا ابن فضيل عن عمارة عن ابي زرعة عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه فقال هذه حديجة هذه حديجة دا حديجة بي بي اتت کا بی انائنا چرتاگو کرده تو تا جکیم دا کنا بی انائنا بیا فقرئها من ربها السلام جبرائیل علیہ السلام تا ویلا چو یا دیغه خدیجه تا در رب خپل دی طرفنا سلام سلام تو اذا نخدای پاکا سلام اکیم دا بسر ولا سلو دیتا کنا وبشرها ببیت من قصب نظر ویتا دیتا فیخی کیر سر دیغه کرکی کنا جنتی کرکی والله علم تسشایی وی کنا دا سره چې کیم ده کنه ورته دا کسب دا ملغلره ملغلره مطلب ده کنه دا څه ملغلره چې درمان دې څه شي په درمان شي کټا جوړوي کنه زرا ورته ته چې کیم ده کنه به بیت من قصب پیغه کټا کیر سره دې ملغلره لا لا صحب فيه ولا نسب چې نو غریب په دې کیر شه او نو ستړي استمنه په دې کیر شه کنه دا څه کیر وابي قال حدثنا معاذ بن اسد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا مامر عن امام عن ابي هريره رضي الله تعالى عنه وعن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله الله پاک فرمایلی دا بیا دا بیا د خدای په قول الله حدیث قدسی دا الله پاک فرمایلی دی اعداد تل عبادی الصالحین متیوری شی نیک بندونه خپل تا ما اغه نعمتین لا عین رات کان استرګری دلی دی ولا اذن سمعت ان غزار دلی دی ولا خطر علی قلب بشر و نه دی آغا تیر شوی دی کنه په سوچ په فکر غزه ده بنده شه کنه شاکر بنده تجربه بنده یا سوچ فکران ده تیر شوا دا سو دی کم ده کنه نعمتی نوی تایشید وابی قال حدثني محمود قال حدثنا عبد الرزاق قال اخبرنا ابن جرير قال اخبرني سليمان الاحول ان طاووسا اخبر انه سمع ابن عباس رضي الله تعالى عنه يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا تهجد من الليل سواء تجد جو تشكشد شبه قال ويل خدا تو ته ما خپل غوړی شي دو بکا امنت و علیک توکلت و علیک انبت تو په طرف د مور وجود و بکا خاصم تو تو په امداد سره د خو مقابله و علیک حاکم تو تو په طرف فیصله دې رضا فغفر لما قدمت و ما اخرت و ما اسررت و ما اعلنت انت الہی لا الہ الا انت کنا و بی قال حدثنا اچھا جی